بنیادی او اهم مسله مسله د برکت بیان ده او پاغي باندې کافی دلائل مخکنو بابونو کې ذکر شله او دریم باب دی چې د دې سه حصہ بیگانی درس کې بیان شو او په هغه حصہ کې شپږ نقلی دلایل ذکر شلو اوس د آیت نمبر 45 نه باب اخره پوری آیت نمبر 60 پوری شپږ دلایل عقلیه و بیانېږي او په هر دلیل عقلی کې به دوه خبرې بیانېږي یو بیان د متصرف چې دا برکاتو کې تصرف کوونکې الله رب العزت ته او دویم فواید د تصرف چاګه ته برکات ویل کیږي نو آیت نمبر 45 او آیت نمبر 46 د دوه آیاتونو کې لومبنه دلیل عقلی دی او دې کې او بیانې کې دوه برکات یو برکت چې هغه ته سورې ویلې کېږي او دویم برکت پاغي باندې دلیل چې نور دی بیا دویم دلیل عقلی آیت نمبر 47 کې وایي او پای کې بدري برکات بیانېږي یو شپه دویم ورځ او دریم خوب او هر یو دلیل سره به تتمه بیانېږي هر یو برکت سره به تتمه بیانېږي د لیل تتمه لباسن د نوم تتما صباتن او د نهار تتما نشورن بیا آیت نمبر 48 نه تر آیت نمبر 50 پورې دریم دلیل عقلی دی او په دې دلیل عقلی کې به بیانېږي پنځه برکات او پنځم برکت واناسیه کثیره په تمام انسانانو باندې دا وبس کول بیا اور پس آیت نمبر 50 کې زجر دی او 51 52 کې تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سره د تشجینه بیا آیت نمبر 53 کې سلورم دلیل عقلی به او پای کې به بیانې کې برکات د سمندر منافع او برکات د سمندر وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج بیا چون کې دلیل عقلی دی پنځم او دو خاندانونو به الله د برکت ذکر کوي یو خاندان هغه دی چې هغه ته نسب ویل کیږي چې نکاح سره حرام دی ناجایز دی او بیا د پنځم دلیل عقلی سرلم دلیل عقلی سره ربط بالکل واضح دی چې مخکنی دلیل عقلی کې الله رب العزت د عام او بو تذکره وکړه چاغم یو سمندري شکل لې او سلورم دلیل عقلی کې الله د خاص او بو تذکره کوي چاغه د انسانانو یو سمندر دی بیا 55 کې زجر دی او رد د شرک او 56 کې بیانې کې صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم او دو صفات به الله ذکر کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبشرا و نذیرا او دیم توکل په الله کې ځان په الله سپاري او توکل علی الحي الذي لا يموت او درې مدب دې وسبح بحمده بیا آیت نمبر 59 کې آخري دلیل عقلی دې شپږم په مسلې د برکت نه نیړم باندې دلیل عقلی او دې دلیل عقلی کې الله دوه خبرې بیانې یو دا چې متصرف الله دې او دویم فواید د تصرف به بیانېږي چا حقیقت کې برکات دي علم تر آیت نګوري ترا رؤیت پستر ګو سره کیږي او پسله کې اله راغله دی او د اله مجرور ربک رب دی دارت دې په معتزله باندې چاغو رؤیت د باری تعالی انکار کړي اهل سنت والجماعت د دین استدلال کې چې د الله رؤیت ممکن دی په دې باندې ډېر دلایل دي یو مطالبه د موسی علی السلام جلیل القدر پیغمبر اولو العزم پیغمبر سورت اعراف کې الله داغه تذکرہ کوي فلما كلمه ربه رب موسی علی السلام سره خبرې وکړې شوق پیدا شو د موسی علی السلام د الله د کتو وی فرمایل ربي ارني انظر الیک ای زما رب درخواست زما دا دی چې ما ته ځان وخیا چې زه تا ته وګورم دا دلیل دی په امکان باندې ښا که چرته دا الله قتل ناممکن وي نو بیا ولې یو لوی پیغمبر د یو ناممکن عمل درخواست کوي دا د اهل سنت والجماعت دلیل دی چې دنیا کې د الله قتل ممکن دی لیکن واقع شوی نه دی او دغه واقعا د موسی علیه صلوات و سلام چې الله رب العزت خپل ځان موسی علیه السلام ته نه دی خولې او الله فرمایل لن ترانی تمانه شې لیدلې دا دلیل دی عدم وقوع باندې چې دا الله رب العزت رؤیت دنیا کې واقع شوه نه دی اگر چې ممکن دی نیواغه دلیل شو او دویم دا دلیل دی علم ترى آیات نګوري الى ربک خپل رب ته تفسیری مظهری کې قاضی ثنا الله پانی پتی رحمه الله لیکي چې دا آیات په امکان د رؤیت د الله دلیل دی یجوز ان تکون هذه الرؤیه هذه من رؤيه العين دا خبره جایز ده چې دلته کې رؤیت نه مراد کې ده رؤیت د عین شي رؤیت نه مراد رؤیت د سترګو شي ځکه الله رب العزت په سترګو لیدل کېږي ولیکن واقع شوی نه دی یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا دی ويجوز ان تكون من العلم دا خبروم جائز ده چې دلته کې رؤیت نه مراد چې د علمی رؤیت شي او معنا دا څه وکا الم تر الى ربک الم تر الى فعل ربك الم تر الى عمل ربك آیا تنو ګوري د خپل رب فعل تام تنو ګوري د خپل رب عمل تام ځکه عمل دلالت په عامل باندې کوي مخلوق دلالت په خالق باندې کوي مسنوس دلالت په سانه باندې کوي دا ټول خبره دا تمام مخلوقات او تمام مصنوعات دا سرګن دلیل نه په وجود د الله چې الله موجود دی او په قدرت د الله علم ترى آیات نګوري الى ربک خپل رب د کیف مد ظلام څنګه غړولې دې سورې نزول دې کې درې احتمالات دي مفسرین لیکي زکه زول هغه وخت لیکي چې کله نور ني هغه زه ته لیکي چې کم زه باندې نور نه لګي رمنه قول د بعضی مفسرینو تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې مراد د دې وخت نه چې دی د طلوع فجر نو اخلا طلوع شمس پورې وخت دی دغه وخت او وخت د ذل ویل کېږي ځکه انور په دغه وخت کې موجود نه او هر ځای کې سورې او سورې دویم احتمال دا چې د غروب الشمس نو اخلا تر طلوع الشمس پورې تمام شپه مراد دا ځکه نور موجود نه نو هر ځای کې سورې سورې او دریم احتمال دا چې مراد د دینه رز دا او د هر شي سورې دی غیر متحرک دا ساکن د سکن نه مشتق دی او سکن اصل کې لکه او درې دوتا مطلب دا چې نور براون نه کیږي او همیشه بسورې تر قیامت پورې دا تخویب شو او الله باشپا او شپږی دیو جنا مفسرین معنا کوي ولو شاء لجعلناه ساکنا دائما مستقرا الى يوم القيامه کله غواړي نو همیشه به سورې کې او ذات د نور به ختم کی همیشه به سوري ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الله ای زما د قدرت بل کرشمه وګوره اګه دا چې پیدا کړې دې مونږ انور علیه په دغه سوري باندې دلیلن دلالت کوونکې دا دلیل فعیل وزن دی او دا فعیل په معنا د فاعل لې مطلب دا که چرته سور نه وي نور نه وي نو د سوري وجود بنو نو د سوري پہچان چې کیږي دا په نور سره کیږي ځکه نور او سورې چې دینو دا د یو بل ضد دي او قانون دا چې لئن الاشیاء تعرف بازدادها الله بیا ران غاړو مونږه دغه سورې الینا خپل ځان طرف ته قبضه یسیرا پاسانتیا سره خو پاسانتیا سره الله یې مونږ دا سورې خپل ځان طرف ته ران غاړو دې کې اشاره د فنا ته چې د انور او سورې دا د الله د حکم تابع دي کله د الله خو خشي نو په نور به فنا راولي کله چې په نور فنا راغله نو سورې به هم ختم شي او بیا علما لیکي د دې آیت کریمه په تفسیر کې داران غختل چې دینو دا په دې اعتبار سره دی چې کله نور په بره تخیږي نو سورې د انسان طرف ته راځي ابرابر خبره ده ک طلوع د طرف نام نور په بره او ک د غروب د طرف نه نور په بره نو سورې د انسان په طرف وي او سمرا چې نور کته نو دومره سورې د انسان نه لري وي نو مطلب دا چې د انسان خپل په سوري باندې تصرف نشته دی واقدار نه دی خپل د سوري دا سورې د الله په اختیار کې دی د الله په تصرف کې دی دا لمنه برکت شو الله شپه پیدا کړ دا لباسن جامام او دا سي جامه دا لکه څنګه انسان په جامې پټوي نو دا غرانګي پشپې تمام انسانان پټ دي کنه مفسرین معنا کې سترن للخلق یقوم مقام اللباس فی ستر البدن الله شپه لباس پیدا کړی دا للخلق سترن للخلق پردا لپاره د مخلوقاتو یقوم مقام اللباس نو دا شپه قائم مقام د لباس شو فی ستر البدن د بدن په پټولو کې او بیا تفسیر مظهری کې لیکي قای ثنا الله پانی پتی رحمه الله چې شپه اگر چې قائم مقام د لباس ده او تیار ده یو تن عبادت کې هغه ضرورت نشته د لباس ځکه شپه موجود ده یا ثبت یثبتو ضرب یضرب باب نه باند قطع راضی په معنا د کټکولو راضی معنا دا چې وطن خوب گئی دا خوب وجبان دې د دین او د دنیا د کارونو نه بن شي او خوب بغیر د دین نه بغیر د دین غره ناممکن دی نشورن د پاره د خریدو چې انسانان یو غار ته یو بل غار ته ځین دا دریم برکت شو چې الله رز پیدا کړی دا د دنیا د کارونو د پاره او د دین د کارونو د پاره خلک خواره وارشي څوک د دین کار د پاره زی او څوک د دنیا د کار د پاره زی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله سار پاسې دو دا الفاظ به وی الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور تمام تعریفونه هغه الله لره دي چې مونږه پاسولو پس د خوب زمونږ نام او خاص هغه ته واپس کیدلی دا دلیل عقلی و بیانې کې پدریو آیاتونو کې آیت نمبر 48 49 اور 50 کې او په دې دلیل عقلی کې بیانې کې پنځه برکات وهو الذي الله غزاد ارسل الرياح چرا لګي هواګانې ریاح جمع د ریح ده هر طرف نه هوا راځي موسم مناسب کی خوشخبری ورکې د باران بشرن د پاره د زیری بین یده رحمتي مخکې د باران نام الله رب العزت باران ته چې د رحمت وي وانزلنا من السماء ماء طهورا او را ورو مونږه من السماء د وریازنا ما ان طهورن ابو پاکون کی طهور معنا تفسیر المنیر لکی وحبت الزهری رحمه الله هغه فرمای طاهر فی نفسه مطهر لغیره په اعتبار د ذات پاکي وبدي او دغه رنګي ناپاکي هم پاکي بیا طهورن کې دوه احتمال دي دوه احتمال یو احتمال دا چې طهور اسم اعلی ده اعلی د طهارت په فتحې د طوا سره طهورن لکه وضو راضی او وقود راضی وضو په فتحې د واو سره وقود په فتحې د واو سره مراد د دین عالی وی دغه رنګي طهور چې دینو په فتحې د توا سره اسم اعلی هر هغه شی چې داغه په ذریعہ باندې پاکي حاصلېږي لکه سحور راځي او فطور راځي سحور اعلی د پښمنی چا خوراک دی فطور اعلی د افطار چاہی ته خوراک ویلې کیږي او دویم قول لای چې طهور چې ده پشان د قبول مصدر دی دغه احتمال امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله غسته دی او دویم احتمال دی چې هغه اخلي امام مالک رحمه الله هغه فرمایي چې طهور صيغه د مبالغه ده معنی دا چې داسې اعلی او چې هغه کامله پاکي راولي لکه صبور ډیر صبرناک بار بار صبر کوونکې شکور ډیر شاکر بار بار شکر کوونکې او زهوق ډیر خندا کوونکې او بار بار خندا کوونکې امام مالک رحمه الله د دین استدلال کړي چې مای مستعمل پاکي دي ځکه الله رب العزت دلته کې طهور ویل دي او طهور څنګه د مبالغه ده بار بار پاکي دا سه وبو چې یو ځل ستا اندامونه پاک لتا په او دسو کو نو دی وبو کې بیا هم صلاحیت شته چې تا بیا هم پاک کی اگر چې ما مستعمل دي امام مالک رحم الله د دین استدلال کې چې ما ما مستعمل طاهر یم دی او مطهر یم دی زمونږ د امام سے مذهب دا چې ما مستعمل طاهر دی فی نفسه لیکن مطهر نه دی او جواب دا چې دلته کې طهور صيغه اگر چې دا احتمال پکشته چې صيغه د مبالغه شي او تکرار به پکې نه چې بار بار پاکي راوستې شي بلکې مبالغه په دې اعتبار سره ده چې خطرناک نه خطرناک نجاست چې وینا غوم په بو سره پاکيږي هغه زیاته ګندګي لکه د سپي جوټه ده او د خنزیر جوټه ده فواید دوبو دې د پارا چې ژوندې کو مونږه به په دغه وبو بلدتم میتن زمکا اوچا دا چې زمکا چې هغه اوچی باران پنی وریدلې بے فیدی وی الله باغی مان دی باران وری او هغه زمکه چې قابل فصل وګرځي واناسی کثیرا انسانان ډیر د پدریم ځای ذکر کړو مفسرین لیکي چې اناسی یا مبدل منه دی او کثیرن داغه نه بدل واقع شوی دی معنی دا که جانور دی او که انسانان دی دا تمام مخلوقات محتاج دي او بوتام د هیڅ زنده سر ژوند بغیر د اوبو نه نشي تیرې دی لیکن آیت کریمه د مشکلات القرآن نه ده اشکال له آیات کې اشکال دا دی چې الله فرمایي واناسی کثیرا دا اوبو موږ کو په اکثرو انسانانو باندې او په اکثرو جانورو باندې د دین خدا خبره ثابتېږي چې بعض جانور او بعض انسانان دوبونه بغیر ژوند تیري ځکه لفظ د کثیرن راغلی دی معلومیږي چې کم انسانان بغیر دوبونه دي او کم جانور چې دغه بغیر دوبونه دي جواب لیکي تفسیری کبیر کې امام رازی رحمه الله او فرمایي چې وب په دوه قسم دي او انسانانو په دوه قسم دي او په دوه قسمه او انسانان په دوه قسمه یو قسم اوبو بارانی اوبو دي او دویم قسم اوبو چې دین هغه ارزي اوبو دي د زمکه اوبو چاغه د کویانو په ذریعه حاصلېږي یا د سمندرو په ذریعه حاصلېږي دغه رنګ انسانانو په دوه قسم دي یو قسم انسانان هغه دي چې هغه د باران او به استعمالوي او دویم قسم انسانان هغه دي چې هغه د سمندرو او د کویانو او د خړونو او به استعمالوي نو الله رب العزت دلته کې یو قسم او به ذکر کوي یو قسم انسانان ذکر کوي دیو جن الله کثیرن وی یو جواب دا دی دویم جواب دا چې انسانان په دوه قسم دي او به یو دي اصل او به دغه دي چې د باران په ذریعہ باندې راځي خړونه بیا آباد دي سمندري بیا آباد دي کویان بیا آباد دي خو انسانان په دوه قسم دي یو قسم انسانان هغه دي چې هغه ژوند دي د زمکه لپاسه دي او صرفناه کې کوم ضمیر دی ضمیر منصوب متصل دی کې دوه احتمال دي او ليذكروا کوم دوه احتمال فابا اکثر الناس الا كفرا کوم دوه احتمال یو احتمال دا چې هو ضمیر راجه دی او بوته ولقد صرفناه بينهم او ګرځولې دي مونږ دا اوبو بینهم پمیز د انسانانو کې لیا ذکرو دي د پارا چې نصیحت واخلي تابعداري وکي الله طرف ته متوجي شي او صرفنا تصریف نه غسته شوی دی چې کم طرف ته ضرورت وي هغه طرف ته الله باران ووري چې کم طرف ته ضرورت نه نال د باران الله نه وري نو هو زمير وبو تراجه دي او صرفنا تصریف کی اشاره ده ضرورت ته او دویم دا چې تابعداري موجود وچا کې دا وجه دا مفسرین لیکي ولقد صرفنا بينهم مره ببلد ومره ببلد اخر الله یې ګرځو موږ دا او کله په یو کلی او کله په بل کلی واذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك الى غيرهم کله چې خلق نافرمانی وکي داغه نافرمانی په وجه الله هغه وبو بل طرف تواړي باران الله بل طرف تواړي فاذا عصوا جميعا صرف الله ذلك الى الفيافي او کله چې تمام انسانان بغاوت اختیار کړي او نافرمانه کې مبتلا شي صرف الله ذلك الى الفيافي الله رب العزت بیا بارانونه په ځنګلو وري په بیابان وري په غرونو باندې وري او داغي پیدا الله انسانانو لنه ورکي یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا چې ولقد صرفناه کې هو زمير راجه دی قران ته ولقد صرفناه او یقینا بار بار بیانو مونږ دا قران بینهم په میز د انسانانو کې لې ذکرو دې د پاره چې دو نصیحت قبول کړي معرفت د الله وکي او الله پیژني عبرت حاصل کړي فابا اکثر الناس الا کفورا کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې دې جملې تعلق هم د باران سره دی فابا پس نه کوي ډیر خلک مگر ناشکری ناشکر کله چې باران وریږي نو باران ورون کې الله دې نسبت بیا غیر الله ته گئی فلان کې راغې داغه په برکت باران وریدم فلان کې راغې دغه په برکت باران ورید نسبت بیا غیر الله ته کوي حدیث کې راځي زید ابن خالد جوهانی رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع موږ نه تاسو کو صحابه کرام ته فرمایل هل تدرون ماذا قال ربکم اے صحابه تاسو ته پته شته تاسو رب سوی قالوا الله ورسوله اعلم او وی چې الله او د الله رسول خپو دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله وی اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی زما بندگان سحر کې او څوک ایماندار یو څوک کافر وی فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب سوک چې سحر کې او دا وی چې موږ باندې باران د الله په فضل او د الله په مهرباني او ورول شو فذلك مؤمن بي د ایماندار د په ما باندې د مؤمن دی وکافر بالکواکب او د انکار کوونکې د ستورو دی دویم احتمال دا دی فابا اکثر الناس الا کفورا کفور نه مراد چې د انکار د قران دی دا په هغه وخت کې چې کله صرفناه کې هو زمير قران تراجي شي الله وی بار بار بیانو موږ د قران آیاتونه بینهم په مز د انسانانو کې لیذکرو دې لپاره چې دو نصیحت قبول کړي لیکن اکثر خلک ناشکره طرف تلار شي او بیا لیذکر زمون په قرات کې تشدید سره دی لیذکرو مشهور قرات دغی دی د حمزه او د کسائی قرات چې دی نو دا ذکر ناغسته شوی دی لیس کرو دی لیس کرو نعم الله ويعلموا ان من انعم بها لا يجوز الاشراك به چې دوی د الله نعمتونه یاد کړي او پوښي په دې خبره چې دا انعامات الله چا کړی دی هغه منعم حقيقي دی هغه سره شرک جایز نه دی مخکنا چون کی مسله د باران را روانه و الله دلته کې اوس مسله بیانې د ختم نبوت او فرمایي ولو شینا کو وخته مونږه لباسنا نو لګلې بو مونږه په کل قريه پار کلی کی نذیرن ير ور کون کې کما قسمنا المطره لکه څنګه موږ باران تقسیمو په هر کلمان دی الله وی موږ باران ورو دی مقصد د بارې چې دی کلیوالو ته ژوند ملاو شي ځکه دوبونه بغیر ژوند ناممکن دی دا غرانګي د الله د احکاماتو نه بغیر هم ژوند ناممکن دی کنه الله یې کوم غوښته نه موږ په هر کلی کې نذیر لګلې او لیکن موږ داسې ون کړ اگر چې فایده مو پکې تا هغه دا چې تا باندې به مسند د نبوت پکښو بوج به تا باندې کم شو لیکن موږ دا غواړو زمانه به چې تر قیامت پورې ستا مشر ولی دا په انسانانو باندې قائم پاتې شي قبل پیغمبر راغی نو مشر ولی خو د پیغمبر لاړ کنه معنی دا چې موږ داسې نه دګړي ستا عظمت باقی پاتې شي ستا سرداری باقی پاتې شي ستا نبوت باقی پاتې شي چې ته خاتم الانبیاء لهدا دلیل چې په ختم نبوت باندې فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ختم نبوت ډیر لوی نعمت دی د دې قدر دا دی چې د کافرو تابعداري بنه کوي د کافرو خبره بنه مني ځکه کافر راغلیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دعوت ورکړیو د مداهنت سورته قلم کې براشي ودو لو تدهنو فیدهنون ارزو کې دو زمانه به چې ته نرمي اختیار کینو دوبه هم نرمي اختیار کین او سورته احزاب اول کې هم الله دغه مسله ذکر کړي چې تا ته وی چې زمونږ د الهو اتباع تابعداري وکا او هر کله چې کافر سختی کوي نو تم سختی وکا بالقران سختی وکا بالقران د قران په ذریعہ چې ته کوم سختی کوي نو پای کې ملامت یاني او کو خود ساخته سختی کوي نو پای کې به ځان ملامت کوي ځکه د قران پرانا چې کومه سختی وي نو هغه قطعي سختی ده هغه په دې نه ډکه ده دیو جن الله فرمایي وجاهدهم به جهادن کبیرا او جهاد وکم هم دې کافر سره به بسبب القران با سببیه او ضمیر مجرور متصل راجع دی قران ته جهادن کبیرن جهاد لوی عبد الله ابن عباس معنا کی وجاهدهم بالقران یو معنا دا او ابن زید معنا کی وجاهدهم بالاسلام اسلام پوجا جهاد وکړه او درې معنی دا وجاهدهم بالسيف ضمیر مجرور متصل راجه دې توري تا وجاهدهم بالسيف دا تمام اقوال زاد المسیر نقل کې ابن جوزی رحمه الله لیکن د دې اخیری قول متعلق فرمایي وهذا بعید دا اخیری قول لري دی ډیر د حق نه ځکه صورت چې دینو دا مکی دی او مکه مکرمه کې جهاد نو دیو جن بهتر دا چې زمير راجی وی اسلام تم او یا قران تم او جهاد نه مراد چې دینو هر قسم قوت مالی وی او که بدنی وی هغه د قران په خورولو او د اسلام په دعوت کې صرف کول دي او سه احکامات الله بیان کړو اوس الله کلام دوباره د آیاتونو ابتدا تبوت مخکې برکات ذکر کو نو دوباره الله برکات ذکر کړي وهو الذي الله غزات مرج البحرین چې یو ځای روان کړی دي دو دریابونه مرجا په معنا د اجرهما الله جاری کړی دي یا مرجا په معنا د خلطه الله یو دې دواړه سمندري رواني کړی دي او مرجع په معنا د آزاد پر خودوم راضي الله دا دواړه سمندري آزاد پریخي دي چې وبو په کم طرف زی په ګټو لګي که په لټو لګي که په انسانانو لګي که په غرونو لګي وافاز احدهما فی الاخر الله دواړه دریابونه یو ځای روان کړي او په دې دواړو دریابونو کې یو دریاب چې د هاذا عذب دا یو خوګ دی او په دې دواړو سمندرو کې یو سمندر په بل باندې غالب کیږي نه تاسو تایید وګورئ سورته رحمان سورته رحمان سپاره دا قال فما خطبكم او آیت نمبر دے 19 مرج البحرین یلتقیان روان کړی دی الله دو سمندرې یلتقیان چې یو ځای روان دي دا دواړه سمندري یو ځای روان دي یو خوک سمندر دوی مالګین سمندر بینهما د دې دوالو په درمیان کې برزخ حاجب پرده ده لا یبغیان لا یتجاوزان دا وبو تجاوز نه کوي یو بلتا او دا پرده چې دین دا د الله امر دی یو قول دا دی او دویم قول دا چې برزخن مراد مکه ده او بحرین دو سمندرې مراد د دینه چې د نیل او فرات دی ځکه د دنیا غټه سمندرې دغې دي نیل او فرات د دې دوانو په درمیان کې الله غټ غټ خونه پیدا کړی دي چې دا دوانه سمندرې یو بل ته نه پریږدي که چرته دا دوانه سمندرې یو ځای شوي نو بری حساب ختم شي هغه د چې مخکنی دلیل یا عقلی کې الله رب العزت د عام او بو تذکرہ وکړه او دا هغه تقسیم کو چې هغه وب په دوه قسم دي یو غار ته خوږي وب دي بل غار ته مالګي نه وب نو دلته کې الله د خاص وبو تذکرہ کوي چاګه سره انسانان پیدا کیږي او داګه بوم دو خاندانونو ذکر کړي یو خاندان دی چې هغه ته نسب ویل کېږي دما خاندان دی چې هغه ته د خرګنای خاندان ویل کېږي وهو الذي والله غزات خلقات پیدا کړې دي من الماء دوبونم وبونه مراد چې ده وبد نطفه دي بشرن انسانن داسې مخلوق چې هغه پستر ګوخ کاری د بشری والا او د چهره والا ځکه د دینه مخ کې الله مخلوقات پیدا کړی او هغه پستر ګو نه لیدل کېدل لکه جنات شلو ملائک فجعله بیا غي ګرځول دي نسبن د نسب والا و سحرنو د سخرګنې والا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ او حضرت فرا او امام زجاج دا بزرگان فرمایي چې نسبن مراد هغه خاندان دی الذي لا يحل نکاحه آ خاندان چې هغه سره نکاح حلال نه دی لکه مور پلار شلم بچی شلم رونا خويند شله ترونه ورونه شله او دا رنګ خورزیه ما شوګانی ترورانی دي ته نسب ویل کی دویم قسم خاندان هغه دی چې حالت کې نکاح حلال دی نکاح جایز دی چاہی ته لیکيږي خاندار د خاندان د خرګنای ځکه سحرن دا د اختلاط نه غسته شوی دی اختلاط فكل واحد من السحرين قد حالت صاحبه ځکه هر یو واحد سحرین نام کاغه د خاون طرف دی او که د بیبي طرف دی دا یو بل سره ګډ وډ شلو یو بل سره تک را تک پیدا شو تعلق پیدا شو زجر دی او رد د شرک دومره دلایل موجود دي باوجود دغه دلایل او دا انسان بل طرف ته روان دي او د بل چا عبادت کې او حقيقي معبود پرې خې دي حقيقي منعم پرې خې دي ويعبدون او دو عبادت کې من دون الله ما سوا د الله نه ما دا هغه معبودان لا ينفعهم چې نو ول نه فور کولې شي کې عبادت کې ولا يضرهم نو ول ضرر ور کولې شي کې عبادت نه کوي وکان الکافر او ده کافر علا ربه خپل رب ته ظهیرن شاکون کې خپل رب ته شاکړې دا او بل طرف ته روان دي ظهیرن معنی دا مخالفت کوونکې باغی دی یو معنا ده او دوی معنا وکانه الکافر او ده کافر علی ربی په خپل رب باندې ظهیرن ذلیلا دې ذلیل شو ځکه اکثر وایي کنه فلان کی زه شاته او غرزولم جعلنی ظهیرن وی زی ظهیر کلم زی شاته او غرزولم معنی دا چې مالې اړو توجه را نکړه او یا دا سی وایم چې د دغه کافر د دعوت د پاره د هدایت د پاره الله رسول الله لګلې دي نو الله صداقت د رسول بیانې وما ارسلنا الی لګلې مونږ ته الا مبشرا مگر زیر ور کون کې مؤمنانو ته نذیر نو ير ور کون کې دغه سی کافر وتا جګه شاکون کې د خپل رب ته قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا درې آداب الله ذکر کيم مخکې مسله د رسالت ذکر شو نو د رسالت په ضمن کې دعوت ده کنه الله طرف ته خلق بلل په دغه وجه الله درې آداب ذکر کړي چې دا تعلق د دعوت سره دی دا آداب په پدای کې موجود وي دا آداب چې دای کې موجود وونو دا دعوت چې دا کارآمد وي مفید وي معاشري له فائدہ ورکې خلک به متاثر کی پای کې لوم باندې آداب دې چاغه ته لیکيږي اخلاص اخلاص ته لیکيږي خالص د الله د رضا لپاره دعوت چلول او چانا مالی تمنو کول دا مسله چونکی اهم و دیو جن الله دا مسله مستقل جوایات کې ذکر کړي او ورپسې چې کوم دعا آداب دین هغه په یو جمله کې ذکر کړي قل وایا زمان نبی ما سلکم زنغوارم تاسو نه علیه په بیان د قران باندې چې تاسو ته قران بیانوم دا الله کتاب تاسو ته رسوم زنه غواړم تاسو نه من اجرن څه بدلم دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې اجر نه مراد مالی عوض ده تاسو نه راشن نه غواړم تاسو نه جوار غنم نه غواړم خپل د کور ضرورت تاسو نه نه غواړم ولی سورته شعراء تاسو ګورئ زنه غواړم تاسو نه په بیان د قران من اجرن سیوز ولذک ان اجریا زما عوض او په الله باندې دی چې رب العالمین دی د الله نه ولې نه غواړم چې هغه د زمین او اسمان مالک دی یو احتمال دا چې من اجر نه مراد چې مالی عوض دی تنخوا نه غواړم بدل نه غواړم مالی تم تاسو نه ساتم او دویم احتمال دا چې اجر په خپل معنی باندې دی چاوي ته ثواب ویل کی ما سلکم علیه من اجرن نو عالم تاسو نه په بیان د قران باندې من اجرن ثواب تاسو نه ثواب نو عالم استثناء منقطع او من متضمن دی معنا د شرط لره الا من شاء او شاء چې دی نو هغه شرط دی او جزاء محذوف ده او اصل عبارت دا څه دی قلوا یا زمان بما سلکم علیه من اجر زنه غواړم تاسو نه په بیان د قران من اجر سبد لا الا من شاء مگر څوک چې غواړي نو زما تابعداري دی وکي صرف دا خبره غواړم چې زما تابعداري وکي زما تابعداري وکي ایا الا من شاء مگر څوک چې غواړي نو د الله عبادت دی وکي الا الموده فی القربى ځان دې نږدې کی الله ته یا احتمال دار او دویم احتمال دا چې الا استثناء متصل ده او معنا دا چې زنه غواړم اجر د تابعدارای د هغه چا چې زما دعوت سره ایمان راوړې ده زه اجر د تابعدار نه غواړم بلکې چا چې تابعداري وکړه نو ثواب باغ ته ملاويږي ځکه غي ایمان راوړې دي حال بد زما پوجې دعوت قبول کړي دي ما ته هم ثواب ملاويږي ما ته هم داغي اجر ملاويږي ځان اوس پارا پاغه ذات باندې چې ژوند دی دی لا موت مرګ په ناراضي اخلاص نه رسو توکل ضروری دی خان نو دعوت کې اهم مسله غ اخلاص چې دای مخلص وي خصوصا هغه دای چې هغه دای د توحید دی خلق بلی په طرف د توحید الله یوانی ته خلق بلی دی خو یقینا مخلص بکار دی هغه پسې چې د توکل ضروری دی حال به ته اختیار اسباب اختیارول دا توکل منافی نه دي اسباب اختیارول دا توکل منافی نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قران کې بار بار د ځان سپارلې حکم شوی دی او د توکل حکم شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسباب نه دي پریخي زغره چولې ده خو دې چولې ده توره اغستې ده داغه نرستو میدان جهاد ته تللې ده کافرو سره جنگ دلې ده ملګری تیار کړی دي نو اخلاص نرستو توکل او اسباب اختیارول دا د د توکل نه خلاف نه دي البته نظر په اسباب نه دی پکار بلکې نظر په الله باندې پکار دی ځکه الله باقی ذات ته اسباب فانی دي کوم اسباب ته اختیار په دې په فنا راځي ځان په الله باندې اوس پر هغه داسې ذات دی چې هغه باقی دی همیشه دی وسبح بحمده او تسبیح وایا په حمد الله وکفا به بذنوب عبادی خبیرا او پورا دی هغه بذنوب عباده په ګناهونو د بندگان واخلو خبيرن خبردار الله خبردار دی په مجرم باندې چې چا جرم کړی دی هغه ته به سزا ملاويږي څوک چې مخالفت کوي ستا دعوت نه ملي اگر چې دا درې آداب موجود دي خان اعتراض واردې کې چې درې آداب پیغمبر کې موجود دي نو بیا ابو جهل ولې نه مني بیا بل کافر ولې نه مني بل کافر ولې نه مني اثر نشتی الان کې درې آداب خو موجود دي نه نه د الله فیصله په دعوت نه بدلی نه بدلیږي نو وکفا به بذنوب عبادی خبيرا دې کې زجر دی او تخويف الذي ا خبير ذات خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکه او ما بینهما او هغه سيزونه چې دې په درمیان کې دي په سته ایامن په مقدار د شپږو ورځو ثم استوى الارش بیا الله برابر شو په عرش باندې کما یلیق بشانه څنګه د الله شان سره خایيږي الرحمن خبر دی مبتدا حذف ده هو الرحمن دغه ذات پورا مهربان دی مهرباني دا ده چې داغه مهرباني مؤمن ته هم شامل ده او کافر ته هم شامل ده دغه رحمان ذات کې ته معلومه فاسأل به خبيرا تپوس کوا داغه مبارک کې د خبردار کس نام آ کس نه تپوس کوا چې هغه رب جنین الله پیجنی د هر چا نه تپوس مکوا او دا چې څوک به چې الله پیژني دا هغه عالم دی چې هغه ته عالم بالقران ویل کېږي چې دا هغه تعلق د الله کتاب سره دی د الله په کتاب چې څنګه معرفت د الله کېږي دا چې بل کتاب په کائنات کې نشته دی ښه ها توجه غواړم فسأل به خبيرا دغه درې احتمال دي یو احتمال دا چې پس البه دا ضمیر مجرور متصل راجع دی رحمان ته به کې ضمیر مجرور متصل راجع دی رحمان ته او با په خپل معنا یعنی با با معنا دا زائد نه ده او مضاف حذف دی او اصل عبارت دا دی الرحمن فاسأل بهم اي فاسأل بوسيله اسم الرحمن فاسأل بوسيله اسم الرحمن سوال کما د الله نه په وسیله د نوم د رحمان معنی دا چې کله دعا غواړي نو دعا کې رحمان وایا الرحمن وایا الرحمن او خبيرا چې دینو منصوب بنا بر حال دی منصوب بنا بر حال دی فاسأل به سوال کوا پنوم د رحمان په داسې حال کې چا خبردار دی پتا باندې چې تکم ځای کې موجود یې او تا ته د څه شي ضرورت دی هغه تعالی در کولې شي ستا حاجت روايي کولې شي ستا مشکلات ختمولې شي یو معنی ده دیو معنی ده چې فسأل به ضمیر راجه د رحمان ته او به کې با زائد با زائد او اصل عبارت دا دی الرحمن فاسأله خبيرا آغا پورا مهربان سوال کوا دا غنا په داسې حال کې چې تا باندې خبردار دی دوه احتمال او درم احتمال دا چې فسأل به کې باب معنا د عن نو مراد د دین عالم دی ځکه الله بل ځکه فرمای انما یخش الله من عباده العلماء یریدون کې په مخ د زمکا د الله نه هغه علما دي او سرم احتمال ده چې خبير نه مراد جبرائیل دی ځکه د الله خوان ناراضي الرحمن فاسأل به خبيرا نو په دې صورت کې فاسأل کې حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی اغه رحمان ذات فاسأل به تپوس کوا داغه مبارک کې خبيرن د جبرائیل نام چې جبرائیل خبردار دی ځکه آسماني کتابونه چې څومره دي هغه جبرائیل راوړي دي واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا اخري آیات د باب دی او عنوان د آیات د زجر به انکار توحید او کلا چې ویلې شي د کافر ته په دعوت د توحید کې چې سجده کوي رحمان ذات ته چې تاسو رحمان او پیجند نو هغه رحمان ته سجده کوه قالو نو دا کافر په جواب کې وی ومر رحمانو رحمان سوق دی یعنی ما په معنا د من ما په معنا د من قالو دو وی ومن الرحمانو رحمان سوق دی ځکه ما او من د یو په ځای استعماليږي او دویم احتمال دا چې ما په خپل معنا باندې دی او معنا دا دا قال ومر الرحمنون دوی په جواب کې رحمان څه شه دی نعوذ بالله مطلب دا چې مونږ خو صرف یو رحمان په جنو چاغی تا رحمان جمامه ویلې کېږي مونږ خو صرف هغه یو رحمان په جنو داغه نه علاوه خپل څوک رحمان مونږ نه پیژنو او دا د اول صورت چې دینو په دریم ځل ده او بیا ور پسې آیت نمبر 72 کې دلیل عقلی وړمبنه د دې باب او بیا آیت نمبر 63 نو اخله تر آیت نمبر 74 پوری تقابل سره الله او صاحب بیانې د مؤمنانو مخکې د کافرو د نفرت تذکرہ وکړه د بغاوت او د نافرمانی دلته کې الله او صاحب حسنه بیانې د مؤمنانو او دا اوصاف په دوه قسمه بعض اوصاف التخلی دي او بعض اوصاف التحلی دي اوصاف التخلی دا سي اوصاف چې هغه نه ځان خالی کول او دویم کې سم اوصاف التحلی دي دا سي اوصاف چې هغه سره ځان خسته کوي او دا به ټول 15 اوصاف وي ښا اوس هغه اوصاف شمارئ رمنه صفت په عباد الرحمن خاص بندگان د رحمان ذات دویم صفت دی یمشون علی الارض حونا د دو زندگی هغه د عاجزی ده او دریم صفت دی ویزا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما جاهل سره چې کله دوه خبرې کوي د سلامتیا نه ټکی خبرې کوي او سرلم صفت دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما قیام الليل کې تهجد لپاسیم او مقصد یې څه دی لربهم لرضا ربهم رب رضا کوي او پنځم صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما دعاګانې غواړي او دعاګانو کې خاص کر پناه غواړي د جهنم د عذاب نام او شپږم صفت دی لم یسرفو تجاوز نه کوي اسراف نه کوي اوم صفت دی ولم یقترو یا ولم یقترو بخل نه کوي او اتم صفت دی وکانا بین ذالک قواما د دې په میز کې د دوه ژوندۍ تیریږي او نه هم صفت دی والذین لا یدون مع الله اله اخر الله نه علاوه د بل چانه حاجتونه نه غواړي لسم صفت دی ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق قاتلان ندي یو لسم صفت دی ولا یزنون زناکار ندي نه زنا کوي او نه زنا حلال غني دا یو له صفاتونه شي او دولسم صفت آیت نمبر 72 کې ګورئ والذین لا یشهدون الزور حاضرین کی باطل او مجلسونو ته یا گواهی نه کی د دروغ دواړه معنی کې دي او دی الله سم صفت دی وای ځا مرو باللغو مرو کراما کله چې دو تیریږي په ناروا کارونو باندې نو ځان بچ ساتي په عزت سره ځان بچ ساتي هغه ناروا مجلسونو کې کینی نه سوال لسم صفت دی والذین اذا ذکروا بیاات ربهم لم یخروا علیها ثم هم یانا او کلا چې دوی ته نصیحت وکړي شي پایاتونو دربا خپل لم یخروا نه پری وزي دوی علیها پاګه باندې سمن کان و هم ین اولاند ځان نه کان کې او نه لاند کې یو دعا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا یا الله د سترګو یخواله مونږ ترا کې زمونږ کو بیبیانو کې او زمونږ په اولاد کې او دویمه دعا وجعلنا للمتقین اماما او اگر زمونږ د متقیانو امامان اهل عیال د پاره دعا دخه یا الله زمونږ اهل عیال متقیان کې چې مونږ داغو مشران شو په دغه صفات باندې خپل ځان ټینګول خپل ځان کلک پاتې کول نو آیت نمبر 75 او آیت نمبر 76 دی دواړو کې بشارت دی بیا آخر کې تخفیف دنیوي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله سب پروا کی پتا سو ہے کافرو لولا دعاؤکم کچر تنوے بندگی تاسو او دعاؤکم فطری عبادت د کافرو لیکن تاسو باغه فطری عبادت باندې قائم پاتې نشوي فقط کذبتم تاسو تکذیب کو فسوف یکونو لزاما زردا چې شبا عذاب پتا سو لازم بروج جمع د برج د کې معنی د ظهور ده دا سستوري چې دار زینخ کاریږي په اعتبار د لویوالي ظاهر دي دا معنی قطاده کې د امام مجاهد رحم الله هم دغه معنی ده وجعل او پیدا کړی دی الله رب العزت فیها پدې کې سراجن نور بلیدون کې وقمر منیرا او سپوږمۍ رڼا کون کې درې مخلوقات الله درنا ذکر کړل خان کستا سو خیال وی یو ستوري پای کې کم رڼای بیا دویم نمبر سراج نور بلیدون کې پای کې رڼا ډېرې او دریم نمبر وقمرن او سپوږمې منیرن رڼا کون کې دا درې مخلوقات دي چې د تعلق د رڼا سره دي نو دې کې الله رب العزت اشاره کوي تقسیم د نیکانو ته چې نیکانم په درې قسم دي یو قسم هغه دي چې کامل نیکان دي لکه انبیا او صلحان پیغمبران او رسولان دا کامل نیکان دي د دور رڼا داسې ده لکه د نور رڼا چې هر چا ترسي او هر څوک د فایده حاصلې او دویم قسم نیکان هغه دي چې هغه متوسط نیکان دي دا ورنا داسې دا لکه د قمر او دریم قسم نیکان هغه دي چې هغه ادنا نیکان دي دا ورنا داسې د لکه د ستورو رنا ټولو کې موجود ده ایمانی رنا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا دلیل عقلی الله ذکر کین او دې باب کې چون کې اصل اخروی برکتونه الله بیانې اخروی یا روحانی برکات نو باغې باندې الله دلیل ذکر کړي وهو الذي او الله غزا ته جعل الليل والنهار چې پیدا کړی دي شپه او ورځ خلفتن کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې خلفتن په معنا د مخالف شپارز الله پیدا کړ دي یو بل مخالف دي دو کې اختلاف دي اختلاف په دې اعتبار دی چې شپه وی نو ورځ نه او چې ورځ وی نو شپه نه دته حقيقي اختلاف ویل کېږي چې یو مخلوق موجود دی نو بل موجود کېدای نشي یو معنی ده او دویم معنی اختلاف نه مراد اختلاف د رڼا او د تیارې دی الله رز او شپه د یو بل مخالف پیدا کړی دی چې د رز رز رز کې رڼا دا او شپې کې تیار ده یا اختلاف نه مراد چې د اختلاف هغه د یخوالی او د ګرموالی دی چې شپه یخه دا ورځ ګرمه ده او دویم احتمال دا چې خلفتن نه مراد نائب د یو بل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتن الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی شپه او ورځ دا دواړه خلفتن نائبان د یو بل نائبان د یو بل او دا نیابت چې دینو په اعتبار د افعال دی ښه معنی دا کې یو تن یو کار درځي اون کې نو د شپې وکي که د شپې اون کې نو درځي وکي د تنیابت ویل کې لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا دی باب کې چون کې روحانیت الله ذکر کړي الله فیدا بیان ای الله غزاد ته چې پیدا کړ دي شپه او ورځ خلفت النائب دی یو بل لمن اراده لپاره د هغه چا چې هغه غواړي ان یذکر چې یاد کی الله نصیحت قبول کی او اراده شکرن یا اراده کی د شکر اراده کی د شکر ان یذکر کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې د الله په نعمتونو کې غور وکي او فکر وکي او خاص کر دا دوه نعمتونه یا احتمال دا دی اول احتمال دا لمن اراد ان یذکر فرضی منزونه دی باز د شپې دی او باز د ورځې دی د ورځې منزونه د ورځې کې او د شپې منزونه د شپې کوي او اول صفت الله بیان عباد نو معنا دا چې ورپسې چې کوم سوال له صفاتونو دي دا تقاضا د عبدیت ته د دې تمام صفات بنیاد چې دین هغه عبدیت ته ځکه عباد د عبد جمع ده په معنا د بنده راځي په معنا د غلام راځي او غلام هغه کس وی چې هغه داغه داغه آقا وی او داغه مالک وی دا آقا د حکم مطابق زندگی تیرې او د مالک د حکم مطابق زندگی تیرې دو آزاد نه دي د الله احکامات اوریم داغه مطابق خپل ژوند تیرې و عباد الرحمن او خاص بندگان د رحمان ذات الذين کسان دي يمشون چې دو ګرځي على الارض پزمکه باندې هاونن درې معنی وکا یو معنی دا عاجزي یو معنی دا عاجزي او دویمه معنی دا هاونن په نرمۍ سره د دو ژوند چې دی نو هغه په نرمۍ دی او درېمه معنی دا هاونن په شرعي طریقه او نن شرعي طریقه دا سورته بنی اسرائیل وګورئ سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 37 او دویم دا ولن تبلغ الجبال طولا او ستا پنجو کې دومره طاقت نشته دی چې ته غر ته ورسېږې او نشي رسېدې ته الجبال غر غرون تا طولن په دنګوالي سره دومره دنګ نه چې غرون ته ورسېږي دا نه الله مضبوط مخلوقات پیدا کړی دي لہذا په مسته او په تکبر ژوند مته روا نو دویم صفت الله دی عباد الرحمن ذکر کړي الذين يمشون على الارض چې ګرځي په ځمکه کې هونن باجزه سلام علما لیکي چې يمشون نه مراد چې دی صرف ګرځیدل نه دي بلکې زندگی تیرول دي زندگی تیرول مطلب دا چې دا یو جامع ادب دی کاغه پاسې دل یو ک کې ناستل یو ک ګرځې دل او قسم لاستل د زندګۍ هر شوبه پای کې د شریعت لحاظ ساتي مظهری لیکي قائد ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي هاونن په تفسیر کې چې وقار او تواضع سره ګرځي وقار او تواضع سره ګرځي دا عاجز ژوند تیری بالکل رو رو تل مراد نه دی ګورې ځکه بلا ضرورت بلار رو رو تل دا خلاف شرط لدی خان بلا ضرورت یو تن بیمار دی مریض دی رو روزي د ته اجازه شته ده نور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل چې ونو هغه لګ تیز وخه معمولی تیزواله او پکې شمائل ترمذی کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده ګرنده فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ روایت ده یو تکړه ځوان یو کته بلار رو رو روانو راوی وخت تپوس ته یو کو چه ځوانا ولی رو رو رواني بیماری ونازو خو بیمار نیم عمر رضی الله تعالی عنہ کوړه راو وکلا هغه ورته خو نه چې دا ګوري کاینده پلار رو رو روان مولید دریم دا کوړه بدل را چمګه او کله چې خبرې کوي دو سره جاهل خلق د جاهلون فاعل دی لپاره د خاطبه او هم ضمیر چې د مفعول به او د دې مخکې والے واجب دی په فاعل باندې کافیه کې سلور مقامات ذکر کې چاهي کې مفعول مقدم کول واجب دي پای کې یو دا چې کله مفعول ضمیر منصوب متصل واقع شي واذا خاطبهم الجاهلون کله چې خبرې کې دي عباد الرحمن سره الجاهلون ناپو خلق جاهلون نه مراد چې دي کافران مشرکان مبتدعين او منافقان دا ټول ناپو دي قالو نو دوی سلامن سلامن درې احتمالات تاسو ته بیانوم یو احتمال دا چې سلامن مراد دعوت د لا اله الا الله دی ځکه دا داسې دعوت دی چې دې سراغت سلامتیا ملاويږي حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته حکم شوه دی چې زه خلکو سره او جنگيږم تر دې چې دود سلامتیا کلمه وي چې هغه کلمه د لا اله الا الله ده مطلب دا چې د لا اله الا الله دعوت چلی یو معنی ده دوی معنا دا دا قالو سلاما هغه سره خسته خبره کوي بد اخلاقی نه کوي کنزل بدر دی هغه جاهلان دي نو دې ځان جاهل کوي نه هغه ناپو دي نو دې ځان ناپو کوي نه بلکې خو په عمده اخلاق سره ملاقات کوي هغه سره دا دوه معنی نو په دې صورت کې بیا د عمده اخلاقو درس دی ښا درېم احتمال دا دی چې دلته کې لفظ د سلام په خپل معنی نه دی ښا لفظ د سلام په خپل معنی نه دی معنی دا چې سلام د تسلیم نه مشتق نه دی بلکې سلام دا د تسلم نه غوښته شوی دی نو سلام نه مراد تسلیم نه دی بلکې سلام نه مراد تسلم دی ځکه یو تسلیم دی او بل تسلم دی نو تسلم معنی دا چې خپل ځان بچ کول خپل ځان بچ کول قالو سلاما نو دو ځان بچ کی داونه داغه پرنګ کې ځان رنگ کینا یو دا چې سجده کوي او دویم دا چې الله ته ولاړ وي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د موس په ارکانو کې عمده ارکان دو دي یو حالت د سجدي دی او دویم حالت د قیام دی اوس په دې دواړو کې کم افضل دی امام اعظم ابو حنیفه فرمایي چې په دې دواړو کې افضل چې دی قیام دی افضل قیام دی هغه قیام چې پای کې قران ویل کېږي ځکه دې کې دوه صفاتونه موجود شل یو دا چې دی الله تعالی دی او دویم دا چې د الله کتاب پکې وایي نو دوی چې شپه تیرې لربهم د رب د رضا د پاره تیرې سجدن سجده کوونکې وقیامن والله ته ولاړوي فرایض ته اشاره ده تهجد ته اشاره ده ځکه درې منځونه د شپې دي یو د ماقام یو د ماسخوتن او دریم د سحر دا درې منځونه د شپې دي د دې دریوالو منځونو اهتمام کوي یو او دویم دا چې سجدن و قیامن تهجد ته اشاره ده قیام الليل الله د رضا لپاره د شپې اخیری حصہ کې پاسي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشراف امتی حملت القرآن واصحاب الليل زما د امت سرداران هغه خلق دي دا د مشقت نه ډک دی باسد له ګران دی او باسد له زکه ګران دی چې دا عبادت د اخلاص نه ډک وي شیطان رنگ رنگ رکاوټونه پیدا کوي چې د پانسی په دغه وجه فرمایي او ابعد من الريام دا د ریا نه لري عبادت وي حضرت ابو هرره رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نما اوریدل وی فرمایل افضل الصلات بعد المفروضه بهترین مز د فرضی مز نرستو چې د صلات فی جوف الليل اغه د تهجد مز ده چې شپې الله ته یو تن باسي دا د مسند دی احمد روایت ته بل حدیث کې راځي ابو امامه رضی الله عنه روایت ته مشکات نقل کړي علیکم بقیام الليل پتا سمانه تهجد مز لازم دی فانه دعب الصالحین زکه دا طریقه د نیکو خلقو دا اغه نه خلق چې تاسو نه مخ کې تیر شوی دی وهو قربت الى ربکم په دې به تاسو رب ته نږدې شئ او بل دا مکفرتا للسیئات د دې په ذریعہ تاسو ګناهونه به معاف شي الله فرمایي والذین دا خلق دی یبیتونا چې دوش پته لري لربهم رب د رضا د پاره سجدن سجده کوون کی وقیامن اولاد وی الله تعالی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما پنځم صفت دعاګانې غواړي د تهجد نرستم او دعا کې سوي والذین دا خلق دی یقولون چې دوی ربنا ای زمونږ ربا واړوا مونږ نه عذاب د جهنم عذاب د جهنم مونږ نه واړوا ان عذابها دا علت د دعا بشک عذاب د جهنم چې ده کان غرامن دا خو چټی ده دا خو تاوان ده دا خو نقصان ده انفاق کوي مال خرج کوي خپل په ځان باندې خرج کوي خپل په اهل او عیال باندې خرج کوي لم یسرفو تجاوز نه کوي د حد نه تجاوز نه کوي او حد نه تجاوز څه شه دی انفاق فی معصیت الله انفاق فی معصیت الله الله په نافرمانه کې مال خرج کول هغه ته اسراف ویل کېږي تاسو ګره سورته بنی اسرائیل په باطله طریقه مال مخ خرج کوا د حق نه علاوه چې کم خرج دی دا باطل دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بشکا بے ځای خرج کون کی چې د کانوا اخوان الشیاطین دارونه د شیطانانو دي وکانه شیطان لربه کفورا او شیطان د خپل رب ډیر ناشکر دی الله فرمای والذین دا خلق دی اذا انفقوا کله چې دوی مال خرج کړي لم یسرفو د حد نه تجاوز نه کوي اسراف نه کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من فقه الرجل قصده فی معشیته سمجداری د انسان دادا چې د په معشیت کې میان روي نه کار اخلي بے ځای مال نه خرج کړي د ضرورت مطابق مال خرج کړي ښا ولم یقترو او بخل نه کوي بخل څه شه دي ولم يمنعوا من الحق ولم يمنعوا من الحق نمنکی د حقنا تر دې پوري چې خپل مړی دفن کړي نو پای کوم د اسراف نه او د بخل نه کار نه اخلي ځکه سراجی اول کې تاسو ویلي دي کنه الاول يبدا بتجهيزه وتكفينه من غير تبذير ولا تقدير من غير تبذير ولا تقدير وکانا بین ذالک قواما او وی په میز د دې کې برابر برابر والذین لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون مزید نور صفات دا خلق دی لا يدعون د دې دوه معنی دي یو معنی دا لا یدون باندې لا یعبدون عبادت نه کوي مع الله الله سره الہن اخر د بل معبود د بل معبود عبادت نه کوي او دا معنی والذین لا يدعون په معنی د دعا والذین دا خلق دی لا يدعون چې دعا نه غواړي ما الله سره د الله نه الہن اخر بل حاجت روانه صرف دیو الله نه خپل ضرورت طلب کوي بل چا تر مدد شنه وي بل چا نه خپل حاجتونه نه غواړي تر دې چې په ګوړه ناس وي او رسې ته ارتا وشینو بل تنوي چې دارا کا خپل کوزي او ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق لسم صفات ولا يقتلون دون وجني النفس التي حاغ نفس حرم الله چې الله حرام کړی دی دا حرم الله قتله چې الله حرام کړی دی دا قتل الا بالحق بغیر د جرم شرعي نه او جرم شرعي چې دی نو هغه درې دي زنا شادي شوده قاتل او مرتد اوره کنه مطلب دا کچرته یو تن زناو کې او اسلامی نظام وی اسلامی حکومت وی نو اگر جم کئ او دا غره قاتل قصاصا وجنی او دا غره کې یو تن مرتد شنو هغه وجنی ولا یزنون او ندو زنا کوي دا یو لسم صفت د دې دوه معنی وکا یو معنی دا ولا یزنون زنا نه کوي او د یو معنی دا ولا یزنون زنا حلال نه ګڼي زنا ته حرام نسبت کی ومن يفعل ذلك يلقى ثاما چا چې وکړو دا کارونه یلقا مخامخ بشیده اثامن سزا د ګنا سره الله طرف ته متوجي شین الله معاف کوي الا من تاب مگر هغه څوک چې رجوع وکړ د کفر نه الا من تاب الا من رجع من الكفر قلبا چې رجوع وکړه د کفر نه پزړ سره وامن او ایمان راړو وعمل عملا صالحا او عمل کو عمل نیک او نیک عمل هغه ته ویل کېږي چې د سنت مطابق وي هغه بد عملونه هغه ګناهونه الله کریم بدوله د توبه او د ایمان او د عمل صالح په وسیله هغه ګناهونه الله باغه دول نیکی کی او داغه په واسطه الله دول جنتونه ورکی وکان الله غفور الرحیم او دی الله بخنه کونکي رحیمن رحم کونکي غفورا لمن تاب رحیمن لمن ما تعالی توبته ومن تاب وامن صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا دی آیت کوم ترغیب د توبې دی خو فرق دا دی چې مخکنی آیت کې ترغیب د توبې کافر ته او دی آیت کې ترغیب د توبې مؤمن ته دی ومن تاب وامن صالحا چا چې رجوع کړ الله طرف ته وعمل صالحا وعمل یو کو د سنت مطابق فإنه يتوب إلى الله متابا یقینا دغمن فإنه کې هو زمير راجه ده دغه منتا توبه کوونکې رجوع کوونکې الله طرف ته متوجه کیدونکې فإنه بشک دغه من یتوب رجوع کوي ده ال الله الله تا متابا کامل رجوع والذین لا شدون زور و اذا مروا باللغو مروا کراما دولسم او دیالسم صفت والذین دا کسان دی لا یشهدون الزور گواهی نه کوي د دروغو یو معنی دا ده گواهی نه کوي د دروغو او دوی معنا دا ولذین لا شهدون دون حاضریږي والذین دا کسان دی لا شهدون چې دون حاضریږي الزور باطلو مجلسونو ته هغه مجلسونو ته چې پای کې د الله نه فرمانه وي پای کې خلاف سنت کارونه پای کې بدعات او رسومات وي پای کې فسق او فجور وي دا داسې نه خلق دی چې هغه ناروا مجلس ته دونه داخليږي ابن کثیر لیکي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اتفاقا پلارت او ناساپا یو بهوده مجلس د کافر ناستو او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا هغه مجلس نه ډیر په عزت سره تیر شو هغه مجلس ته اډون قتل دې کې ناصاپا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا اطلاع ورکړه چې یا رسول الله عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کافرو په مجلس ډیر په عزت سره تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات وی والذین لا یشهدون الزور معلومه دا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لا یشهدون الزور نه مراد دا دوی معنا غستې ده لا یشهدون چې دونه حاضرېږي الزور باطل مجلسونو ته و اذا مروا او کله چې دو تیریږي باللغو په ناروا کار مرو کراما تیریږي دو په عزت سره د دې آیتونو په ذریعہ لم یخرو نپری وزیدو علیها پاغ آیتونو باندې سمن کان عمیانن اولاند سمن وعمیانن دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې کله دو د قران عظیم آیتونه واوري نو غافل کیږي نه به عمل نه پریږ دي بلکې په آیتونو باندې عمل کوي د قران آیتونو له ترجیح ورکي د الله احکاماتو له ترجیح ورکي او دغه مزاج د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کان وقافا عند القران کله به چې هغه ته یو تن مسله بیان کړه او استدلال به د قران نو کو یو دم مغلې شو یو تن تاسو د قران نه استدلالو کې نو ته بیا بل طرف ته مزه ځکه بل طرف ته چې زین ځان دي کون کو او ځان دي ړوند کو او د عباد الرحمن په صفاتو کې سوال لسم صفت دا دی چې کله دوت استدلال شی به کتاب الله لم یخرون پریوزیدو علیها پاغه معنی سمن کان و هم یانن اوړاند یو معنی دا او دې معنی تحقیقی ده هغه دا د چې لم یخرون پریوزیدو علیها باغه دن باندې سمن کان وهم یانن اولاند بلا تحقیق پاغي من یامن نه کوي بلکې تحقیق کوي کې دې شي کم آیات دا فلان کې بیانې کې دې شغه منسوخ وي کې دې شغه سي منسوخ وي بلکې د سلف او اقوال ته رجوع کوي د صحابه کرام او اقوال ته رجوع کوي بلکې بل آیات ته ګوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ته ګوري دغه وجه چې عمر ابن الخطاب نا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ یو واعظ کتب منبر باندې واز او نصیحت کو او د قران آیتونه وی راوی غوښتو وته ناسخ او منسوخ پیجنې وینا زه خو نه پیجنم خبردار آینده دی واز او نصیحت کې ونګورم او یخواله د سترګو دا دی چې کلا پلار خپل بچی په تابعداري کې وګوري کلا خاون خپل بیبي چې په تابعداري کې وګوري السراج المنیر خطیب شربینی رحمه الله د دې آیت کریمه په تفسیر کې فرمایي من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ان يرى حبيبه في طاعت الله چې خپل محبوب د الله په اطاعت کې وګوري نو باغې سره د اغسترګي یخیږي یو دعا دا ده او دویمه دعا وجعلنا او وګرځې مونږه للمتقین د متقیانو اماما مشران یا الله زمونږ ما تخت چې دغه متقیان کې نو مونږ به د متقیانو امامان شو اهل عیال لپاره دا دویمه دعا ده چې الله زمونږ اهل عیال چې دغه متقیان کې ابراهيم نخي رحم الله فرمای چې وجعلنا للمتقين اماما دې کې چې دې ریاست او امامت چې دې طلب کول مقصود نه دي چې دې کرسي غواړي دې حکومت غواړي دې اقتدار غواړي معنی دا چې ریاست او امامت چې دغه طلب کول مقصود نه دي بلکې مقصد دا دی چې یا الله مونږ متقیان کې مشران چې متقیان وي نو کشران هم متقیان شي نو زمونږ د تقوا په وجه باندې با زمونږ کشران چې دغه هم متقیان شي نو موږ به د متقیان او مشران شو او بیا لوی مقصد پکې دا دی چې زمونږ کشران چې د زمونږ اولاد هغه متقیان شو داګه ثواب به موږ ته ملاويږي زمونږ د تقوا ثواب به موږ ته ملاويږي او زمونږ د ما تحت د تقوا ثواب به موږ ته ملاويږي دا پنځل صفات ذکر شله اوس اخر کې الله بشارت ورکړي اولائک یجزون الغرفه دا کسان دي چې بدله کې باور کې دي شي دوتا الغرفه بنگلې د جنت بما صبرو په سبب د صبر اوس ګور الله تعبیر بدل پنځل صفات الله ذکر کړو اخر کې الله فرمایي بما صبرو معنا دا چې په دغه پنځل صفات باندې ټینګې دل په دې باندې صبر کول دا ګران کار دی نو جنت ملاوي کې په صبر ويلقونا او ملاوي دې بشدوتا فيها په دې جنت کې تحیتا دعا وسلاما او سلام خالدین فیها او دا د مشکلات القرآن نه دی ښه آیات تاسو ته حل کومه توجه غواړم تاسو او دا آیات زه حل کوم تاسو ته په دوه طریقو اوله اجمالی طریقه او دویمه تفصیلی طریقه اول چې د اجمالی طریقه اول سر کې لفظ د ما راغلی دی د لفظ ما کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې ما استفهامیه انکاری دی ما استفهامیه انکاری او دویم احتمال دا چې ما نافیه دی یو احتمال ده چې لولا دعاؤکم لولا عبادتکم لولا عبادتکم دعا په معنی د عبادت او دویم احتمال ده چې دعا په معنی د استغفار لولا دعاؤکم لولا استغفارکم او دریم احتمال دا چې لولا په معنا لولا دعاوکم دعا په معنا د आवाज او خطاب مؤمنانو ته دی او فقط کذبتم کې خطاب بیا کافر ته دی دا ممکن نه چې په یو آیات کې دو خطاب یو خطاب مؤمنانو ته او دویم خطاب کافرانو ته او که دعا په معنی د دعوت شي دعا په معنی د دعوت شي نو بیا اضافت د مصدر مفعول ته دی دا مختصر طریقه شو اوس تفسیری طریقه وره لمنه توجیه دا چې یا باو بكم یا باو دا ماخوذ دی د عبأت الجيش نام ماخوذ دی د عبأت الجيش عبأت الجيش عبوا عبأت الجيش عبوا په معنا د تیارولو لکه یو تن وای چې ما لخر تیار کوم نهایت لیکي یو تن وای چې ما لخر تیار کو ترتیب ورک افراد تیار کړو نو په دې صورت کې ممانه داسې وکي قل ما یا بوبکم او ای زمان نبی څنګه به تیار کی تاسو زما رب لولا دعاکم لولا استغفارکم څنګه به تیار کی تاسو زمارب چې استغفار نه کوي تاسو زکه جنت خو ملاویږي په استغفار او تاسو کې استغفار نه کوي یو معنی ده او دیو معنی یا با او چې دی دا د عباون نه مشتق دی عباون په معنی د بوج راځي عباون په معنی د وزن راځي نو معنی دا سی وکا او یا زمان نبی ما یا با او بكم ما یا با او بكم تاسو سو وزن بو کی ما یا با او بكم سو وزن بو کی تاسو ربي زما رب لولا دعاؤکم کچرت تاسو عبادت نه کوئ که چرته تاسو عبادت نه کوئ وجه دا ده چې وزن پیدا کیږي پرز د قیامت به وزن کیږي وزن پیدا کیږي په عبادت او حال دا چې تاسو عبادت نه کوئ نو تاسو وزن نشته دی نو تاسو به جنت ته هم نه ځئ دو توجیهات شته درېمه توجیه د عبد الله ابن عباس ته عبد الله ابن عباس فرمایي ما يعبأ بكم ما يعبأ بخلقكم الله سکی تاسو په عذاب ولو کچرته نه وي تاسو بلنه یا تاسو عبادت سره د الله نه د نور معبودانو مطلب دا چې الله تاسو د مغفرت سفر واکې سفر واکې کچرته تاسو صرف د الله عبادت کوله او الله سره د بل چا عبادت نه کوله دا یاد دا شو لکه بل ځکه الله فرمایي دعو الله مخلصین له الدين دا آیات دا څه شو لکه الله بل ځکه فرمایي کله چې دوی سوار چې په کشتو کې دعو الله مخلصین له الدين بیا دو الله بلی بیا دو الله بلی خا نو دا کم احتمالات چې ذکر شله په دې تمام احتمالاتو کې خطاب کافر ته دی ورپسې فقط کذبتم کې خطابم کافر ته دی د آیات په ابتدا کې هم خطاب کافر وته او د آیات په انتها کې هم خطاب کافر وته او یادا سی وای ما یا بو بكم رب لولا دعاؤکم سپر واقع زما رب تاسو په عذاب اولو لولا دعاؤکم کچرتنه عبادت تاسو مؤمنانو که تاسو عبادت نه وي اے مؤمنانو چونکه تاسو عبادت موجود دی دیو جن د الله عذاب په تاسو ناراضي هر کله چې عبادت لري شنو بیا به عذاب راځي نو په دې توجیه کې خطاب رمبنای جمله کې مؤمنانو ته ده او ورپسې فقط کذبتم دې کې خطاب کافر ته ده یقینا تکذیب کو تاسو په شرک کولو اے کافرون فسوف یکون لزاما کله چې تاسو تکذیب وکړو او د توحید په ځای باندې شرک تاسو اختیار ک د سنت په ځای باندې بدعات کې مبتلا شوي او د ایمان په ځای باندې فسق او فجور کې مبتلا شوي فسوف یکون لزاما پس زردا چې شیب عذاب پتا سو لازم یکون لزاما یا بدر ته اشاره ده او یا قیامت ته اشاره ده امتیازات د صورت مسله د برکت الله رب العزت په دریو مقاماتو کې ذکر کړه او دا غرنګ عدد د چي دا بار بار ذکر شو دلایل هم الله شپږ ذکر کړه ردونه هم الله شپږ ذکر کړه دلایل عقلیه هم شپږ ذکر شل دلایل نقلیه هم شپږ ذکر شل هیبتونه د قیامت چې دین هغه هم شپږ ذکر شل او په اخر کې الله تبارک وتعالى پنځل صفات د عباد الرحمن ذکر کړه او مطالبه د کافرانو د الله د قتلو او د رسولانو د خوراک او بازار ته د تلو تذکره هم په دې صورت کې وشوه الله دې عمل توفیق راکړي الله دې زموږ د شيوخ د پاره دا درس قران صدقه جاریه وګرځي الله دې دې په وسیله د میر سمون حق رحمه الله مغفرت نصیب کړي الله دې خطیب صاحب له صحت ورکړي الله دې تمام مریضان له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي یا الله سمرا قیدونو کې دی یا الله هغه د رهای اسباب جوړ کې یا الله څوک پریشان دي داګه پریشانې ختم کې یا الله څوک پس مصیبت کې گرفتار دي یا الله هغه مصیبت ختم کې یا الله زموږ په حال باندې رحم کرم وکي یا الله د قران برکتونه رحمتونه موږ باندې ورای یا الله دا کوم موزي بيماري کرونا وایرس دا بيماري راغلي ده یا الله د مسلمانانو بچي بچي د دینه محفوظ وساتي یا الله کوم بیمار دی غول شفای کامله عاجله مستمره ورکې او یا الله سوک وفات شوی دی په دغه مرض باندې یا الله غول درجه د شهادت ورکې یا الله داغي مغفرت نصیب کړي یا الله داغي ګناهونه معاف کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین